بسم الله الرحمن الرحیم نو دعوا په ذکر شو تاسو په پوه شو ان شاء الله تعالی چې د دعوی نه مراد هم دغه چې کله په دلایل سره موږ غا ثابتو کله به داغي منکرینو ته دمکې وی کله به داغي چې کوم دنو هغه منونکو ته بشارتونه او زیری وي کله به داسې موږ لکه څنګه چې وخت مولوی صاحب سوال وکړو چې مطلب قل یا ایو الکافرون تو لکم دینکم ولی دین د نه دعوشتا نه دم کیشتا نه د اغي دعوی متعلقات ثابته چې دا خبره ته دلیل ته ضرورت اوس نشته لکم دینکم ولی دین زما استاد دین جدا دی خدا دین بم په کم شکل جدا کیږي لاغه کیفیت او ترتیب درته خي پوه شو کنه کله هغه سره متعلقه قوانین درته کوي ذکر کوي نو دا ټول په دې طرز باندې دغه کیږي دا دعوه ده دی سره بیا دلایل دي ښا څه دي دلایل دي دلیل په قران دا په کوم انداز ذکر کیږي ورته یو خبره خو یاد ساتئ چې د الله تعالی کلام چې دا خو حجت ته بي دلیل په خپل دلیل نه په خپل قران حجت ته نو د الله په کلام کې خو دلیل ته ضرورت نشته خو الله تعالی بیا هم د مخلوق د پاره د خپل کلام په دلایلو تایید کوي چې دی بیا هم مطلب سبا چاته عذر پاتې نشي سبا چاته دا د عذر د لری کولو لپاره یو دویمه خبره دارا دا دلایل چې ذکر کوي نو دا تا ته تعلیم درکې چې دعوت پته څنګه چلی ته به دعوت څنګه چلی دهری سړی دی واستو ته شروع شوی چې الله تعالی واحد لا شریک دی هغه ته هغه خدای نه مني الله شته دی الله موجود دی هغه ته وایي چې څه دلیل تا سره ته چې قران کې راغلی او هو الذی فی السماء اله او فی الارض اله هغه ته د قران سره منو او قران نه مني کنه نو هغه ته بیا ته عقلی دلایل ذکر کنه قران په دې دلایل ذکر کول سره تا ته دوه کار کوي تاسو پوه شئ کنه یو د اهل باطل عذر ختمي دویم نمبر تا ته طریقه د دعوت خی چې دعوت پته څنګه چلی کله به دلیل کې عقل, عقل استعمال کله به نقل استعمال نو د دې لپاره دا راوړي ښا صحیح شو اوس د دلیل تعریف سره تعریف ته دلیل سره آیا هغه منطقي تعریف ته چې هغه وایي چې مطلب ما چې دا غي د ثبوت نه ثبوت ته چار راځي د دعوی راځي او فلانه موږ آسان دا وایو ما یستلزم الدعوه نق و یفیده عقلا او نقلا او وحیا پښتو کې راځي اوس چې دعوت ثابتي کی پوه شو دې سره دعوه لازمه دا ثابت شون دعوه بخامه خای لکه تاسو دلیل مثال درکوم اور دې اور کنه د دې دیوال شاته اور بلیږي خو مونږ ته نه ښکاري خو دغه ځای لوګي راپورته کیږي نو مونږ د دې لوګي لیدو سره وایي چې دغه ځای اور شته ځکه د اور سره لوګي سره اور لازم دی خبره ورته دي نو دا لوګي دلیل شو او هغه اور به ثابت شو تاسو پوه په خبره باندې نو دغه شانتي دلیل دی ته ویل کیږي چې هغه سره وعده ثابتيږي فائدہ کیږي وسره په عقل سره کړه دا دلیل بیا عقلی عقل سره ثابت کله په نقل سره نقل کې د بل چانه صحیح شو کنه او کله په وحی سره وحی چې الله وی الله وی دی دا وحی دی وته وی ته وی وحی نو عقلی دلیل شو د دلایل درې قسم شو یو دلایل عقلیه یو دلایل نقلیه یو دلایل وحییه صحیح شو کنه دا درې قسم دلایل چې تاسو په پوه شئ کنه قران کې ولا درې قسم دلایل لازم اوس دلیل عقلی څه ته وایي دلیل عقلی دی ته وایي چې هغه خبرې هغه سيزونه چې پاغه کې ته عقل او فکر استعمال کې کنه نو بس تا ته خپل دعوه ثابت شي ته چې بره وګوره یاره دا دومره چې تاسو مان خیال دې کنه ستن نشته دې دغه شانته ده ادا څنګه خپل پیدا شو چې برم لاړو خپلم پیدا شو دا دیو خبره نه ده مونږ په نن سبا یو تصویر نه الله شته پوه شو کنه دا چې فکر او نظر پکې ته وکړي نه ستاسو دعوت کې مدد الله وجود هغه ته ثابت شو که ثابت نشو دې تصویر لکېږي دې ته ویل کېږي دلیل عقلی دې ته دلیل چې ته په عقل نظر او فکر او کې په هغه مقدماتو کې ولاغې نتیجه راوځي صحیح شو کنه نو دا تصویر لکېږي ته عقلی دلیل بیا دا عقلی دلایل دا یاد ساتي دا په دې کې مقصود په عقلی دلایل سره څه دی بنیادی طور سره چې قران کې عقلی دلایل ذکر کیږي نو دا یاد ساتي دو خبرې ثابتې سو خبرې ثابتې یو د الله علم چې الله عالم الغیب عالم بما کان او بما یکون ده صحیح شو او یو د الله قدرت یو د الله قدرت دا دو خبرې به ثابتې او دا ثابتې کړو سورته طلاق راو باسي 28 اتوشتمه سپاره سورته طلاق دولسم آیات کې راو باسي آیت نمبر 12 دلائل ذکر کوي بیا راته خیمه ته دوه خبره ته ثابتې ښا بلکې تاسو به خپل پوه شئ آیت نمبر 12 پیدا کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله الذي خلق سبع سماوات خاص الله غذات ته چې واسمانونه پیدا کړی دي ومن الارض او د زمکونه مثلهن په مثل د دې اسمانونو او مزمکه مو پیدا کړی دي یتنزل الامر بینهن نازلیږي حکم د الله په میان د دې واسمانونو د دې وزمکو کې چلیږي پکې د الله اډر پکې روان دي دا د څه لپاره خلق سبع سماوات دا واسمانونه او دا وزمکی رست پسې وای لتعلموا ان الله على كل شيء قدير دې د پاره چې تاسو پوه شئ په دې خبره باندې چې الله پاره یو څه قدرت لرونکی دی الله قدرت ثابت خیال مو کو ماته ته دوه څه نه ثابتې دلایل عقلیه یو د الله قدرت شو دویم نمبر د الله علم وان الله قد احاط بكل شيء علما او دې لپاره چې تاسو پوښی چې الله را غیر کړی د هر یو شی په خپل علم کې پوښی په خبره دا د دې لپاره ګوره یو په دې عقلي دلایل سره په هر ځای کې دا خبره ثابتې او د الله د ټولو صفاتو مجمم دو دي یو قدرت ته یو علم دی ښا دا د ټولو جمع چې کم دی بیا په دې دوه کې راځي علم او قدرت هغه چې سورته فاتحه وایي بیا وایي ان شاء الله خجی اوس دا خو د عقلي دلایلو مقصد شو دا عقلي دلایل دا بیا په خپل کور کې اول په دوه قسمه دي په څو قسمه دي په دوه قسمه یو محضه دي خیال مو دی یو محضه دي یو اعترافي دي اوس هم په پښتو کې پویو ما محضه دلایل غدي چې بس دلته کې لګیایم دلایل وام وام وام وېما دلایل وېما بس دیک کب دا مقابل سړی په لاسره اقرار کم منی او کني منی ته ارزه خیال نه کوي کای اعتراف ته کوي او کني کوي دې ته سوې محضه ده کله په قران دلیل وای هغه مقابل نه به تاسو کوي لکه بل ورستا سره ایسته د تاسو په یاد حیات ویم ولا ان سالتهم کتر دوی نه پښتنو کې من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکا نو لا یقولن الله زرد چې دوی به اقرارو کې چې الله دې ته دلایل اعترافیه وي دې ته سوي اعترافیه کله دغه شانتي بس محض دلایل وي چې نه پکې اعتراف غواړي نو کې کوي او کني کوي لکه اوس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون مقابل نه پکې څه پښتنه مختنه نشته صحیح شو کنه او کله مقابل نه پورا اعتراف غواړي نو کله هغه اعتراف کې په خلی وای او الله کله هغه غلی شي خاموش شي هغه ته بیا سکوتی دلایل وای هغه اعتراف یو کې راځي خو محض دلایل دغه ته وای سوته محض خالص دلایل چې هغه کې د دشمن د مقابل اعتراف کوي او کنوي نو بس هغه ته پکې نظر نه کوي ښا دې ته محض دلایل وای دغه محضه دلایل چې دي کنه دا بیا اول په دوه قسمه دي دا بیا تقسیم دي ور اول ناروان دي اول عقلی او نقلی او وحی بیا عقلی په دوه قسمه څه شو یو محضه یو اعترافیه بیا دا محضه په دوه قسمه یو نفسی یو آفاقی آسان دي دا نه څنګه تاسو باندې بوج را نه ولي یو محضه نفسی دلایلی یو آفاقی دلایلی نفسی استثنا په دې بدن کې دن نه تاته وخی ولکه ته وګوره څنګه می پیدا کړي ته بیا ما نه مني ستا په دې بدن کې زما دلیل شته خبر ورته کنه ستا په دې پیدایش کې زما دلیل دی او کله آفاقی دلیل اسمان ته وګوره بر از مکه ته وګوره لاندې وګوره کته وګوره دا داسې راځي کنه راځي تاسو وګورئ سورته زاریات راواړه وي الته دواړه په یو ځای راځي مکه سورۃ ذاریات شپږشتمه سپاره ده شپږشتمه سپاره اخیره کې ده سورۃ ته بیا دا آیات کویشتمه سپاره کې ده ها واپس یې ویشتمه اول کې ده یویش 21 22 آیات راواله 21 22 یویشتمه او دویشتمه ویشتمه سپاره کې ها کبه په شپږشتمه کې راځي نشته شپږشتمه کې راځي 21 22 ها پیدا مکړو ها وفي السماء رزقكم او پاسمان کې تاسو رزق ته دا دلیل وای ښا وما توعدون او هغه ته تاسو سره وعده کول شي ها وفي انفسكم نا و... نا یوشتم کم یو دی ها وفي الارض آیات للموقنین دینه برم شتا وفي الارض او فزمه کې آیات دلائل دي للموقنین د پاره د یقین کوونکو زمکه دلی افاقی ده ستر بدن نه بهر ده کنه چې ستر بدن بدن نه بهر څنګه افاقی دي ورپسې وای وفي انفسکم تاسو په دې نفسونو کې دلائل شته افلا تبصرون آیات تاسو ګورئ نه دي دلائل ته کوئی شي نور پسې وای او پسې څنګه وای او په سما بیا پاکی دلالو او په اسمان کې رزق کوم رزق تاسو دی او ما توعدون دا سره دلایل کله نفسي تاسو په بدن کې دن کله بهر طرف ته راوځي پوښي کزان ته نه ګوري بهر ته ورکه بهر ته نه ګوري ځان پوښ دني وته نه شي بوښ دلایل درته داسې نیغ ولاړ دي بیا د آفاقی دلایل چې دي کنه ملګرو آفاقی دلایل دا بیا په درې قسمه دي په څو قسمه دي او تر وای دا وسمره په درې قسمه نه دا آسان دي آفاقی دلایل په درې قسمه دي سماوي آسماني دلایل بارواله خیال مو دې ارضی سفلیم وته وای لاندې والا زمکه والا پوه شوي وستی په دې مینس کې چې کم دي دا فضا ده دا وغیره دي پوه شوي دا داس تقسیم دي دا خو آسان دی دا خو ګران نه دی کنه بر آسمان لاندې ځمکه مینس کې فضا صحیح شو د دې دریو نه برته صدر کوي دلایل درکې ښا نو اوس دلایل محضه په سلور قسم شو دلایل عقلیه محضه په سلور قسم شو اول یو قسم خو نفسی شو بس هغه نفسی خو ځان تلا صحیح شو آفاقی شو آفاقی سماوی اسماني صحیح شو آفاقی ارضی آفاقی وستی دریو سره دا شو څلور نشو دا ټول قران کریم ذکر کوي لکه سوره بقره یمشتم آیات تاسو راو باسي اوس نو پویو ها آیات په تاسو پیر راو باسه خو پارا پیر کې په نوې فائدہ پويږي تاسو ګورئ نه د قران په یو آیات کې بسور ایلمي وګوره وته کنه په شو دایت پتا سو پیر راځي ولیکن هر پیر جدا جدا مقصد دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم یوشتم صحیح شو 21 22 دواړه یتنو ګورئ اوس په تاسو نه تاسو کوم کنه چې دا پکې کم دلیل شو ښا دلایل خو دي عقلي دا دوه پته راته محض دي اعترافي نشته دي ځکه ښا اوس ته ګوري تاسو په خپل پويږي یا ایه الناس اعبدوا ربکم دا خدا ورته صحیح شو اوس را ده الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا کوم دلیل شو نفسی شو کنه ستا پیدایش ستا پیدایش دا ستا د نفس خبره خا اوس آفاقی تر روان کا الذي جعل لكم الارض فراشا افاقی ده په افاقی د کم یو دی ارضی دی ها سفلی چوتا وای سفلیم دی تمګه وایو ښا والسماء بناء سماوی یا علوی پورته دلیل دی وانزل من السماء ماء نه دې سماء نیاز دی واست واست دی ها او په خود من نه راوړيږي کنه د بر نه راوړيږي اسمان نه راوړيږي وریځ نه راځي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم صحیح شو دا یا ارضی شو دا بیا مطلب ارضی سر راځي صحیح شو تاسو لیدل کنه دا څنګه دلایل تاسو په پوه شو سو سمرا سان دي دا خو نه دي ګران خو نه دي ما تاسو ته دا کار مشکل نه ان شاء الله تعالی دا رنګ سورته انعام راو باسي سورته انعام یو څو ځای کې ویني تاسو به صرف دغه شي هغه دغه به مزد شي کنه نور دغه نه دی یک نمبر آیات راو باسي آیت نمبر 1 پیدا مکلو الحمدللہ صفاتنا د خدای خاص الله لري الذي غذات ته اوس دلائل شروع کړه دعوه شو الحمدللہ الذي خلق السماوات سماوی آفاقی سماوی وسره وای عقلی آفاقی سماوی محض دلیل ده محض ده خلق السماوات والارض نفسی شو خلقکم ته پیدا کړی ستا د نفس ته شو ها تاسو پیدا کړی د خټینا سورۃ رعد او باسه سورۃ رعد جار لسم سپارا 2 3 4 آیات وګورئ پیدا مو کړو ها ها په دې کو پويږي ان شاء الله سان دي طریقه دور ګرام نه الله الذي افدا مکو الله غزاد ته رفع السماوات بغیر عمد ترونها سماوی کیشوا آفاقی سماوی خا ثم استوى على العرش وهو الذي مد الارض دلیل راغی کم ځای کم یو څه ارضی چې سپلی صحیح شو ها خاص الله غزا ته چې غړولې د ځمکا او الذي مد الارض وجعل فيها او جوړ کړی دی په دې کې رواسیا غ مضبوط غرونه ها نو دا پکې څه شو ها وانهار اولی صحیح شو ومن کل الثمرات ها صحیح ده کنه ما ته یا تاسو ما سره لیکل نه دي ما ته یادېږي نه خبره ده کنه شم تلې خطا نشم دا ټول ګوري ادله عقلی اوس دی کې آیت نمبر 8 ته لاړ شي سورته رعد کې الله يعلم والله پويږي ما پاغه سبانه تحمل كل انثى چې حمل اخلي هر مؤنث وما تغيض الارحام هغه چې کمي رحمونه وما تزداد هغه چې زیاته یې دا کم دلیل شو نفسي شو زموږ استاد پیدایش خبرې صحیح شو کنه داس طریقې ښا دا قران کریم تصرف او علم په دې طریقه باندې ثابتې ښا کله به بیا تصرف ثابتې او کله به علم ثابتې ښا تاسو ګورئ سورته بقره آیت نمبر 29 ته وباسئ هو الذی خاص الله غذا ته خلق لكم ما فی الارض جميعا چې پیدا کړی تاسو د فائدې د پاره هغه چې پزمکه کې ټول پټول ثم استوى الى السماء بیا ثم استوى الى السماء بیا توجه کړه اسمان ته فسواهن برابر کړل د اسمانونه سبع سماوات و اسمانونه ورپسې سوی وهو بكل شيء علیم هغه الله پار یو سیس باندې سره پوهه دی نو ګوره په دغه سره تصرفات ثابت کړ په دې دلایل سره روز ته په کل شی علیم دا بیا د علم خبره صحیح جو کنه تصرف او علم راځي خدي په دې خو پوه شو کنه بیا دا اعترافي دلایل ته اصلاح شه دا خو محضو وی کنه نو محضو کې تا آفاقی وی نفسی دی وی آفاقی کې تا بیا آسمانی وی علوی صحیح شو بیا د سفلی وی زمکنی بیا د فکر منځنی پوه شو کنه وستی دلایل دې پکې وي صحیح شو کنه دا شو اوس راشه اعترافي دلایل اعترافي دلایل په دوه قسمه دي په څو قسمه دي یو صریحي دي چې مقابل ته ته خبره او کې او کې او کې نوغه جواب درکې او اقرار وکړي په صراحت سره پر خپل جواب باندې سو کې اقرار وکړي یو هغه چې هغه په ځړه کې خو اعتراف وکړي خو د دې د وجه نه چې د خبر را باندې راګرځي بس تندې واچي او غلې پاتې شي بس بیخی غاګ نه کوي هغه ته سکوتی وای هغه ته سوي نو یو صریحي شو اعترافي صریحي یو اعترافي سکوتی خدا دام د عقلی اقسام دي دلایل عقلی او اقسام دي پوه شي په خبره باندې کنه خجی او صریحي ګوره صریحي دلایل لکه سوره یونس راواړوي 31 نمبر آیات یو دیر شمایات ها 3 څوک روزي درکوي تاسو ته د اسمانونو نه او د اسمان نه او د ځمکې نه امن یملک السمع او څوک اختیار لري تاسو د اوریدو د قوت ول ابصار او د لیدو د قوت پوه شو او من یخرج الحی او څوک چې راو باسي ژوندې من المیت د مړینا او یخرج المیت پسې شته کنه او راو باسي مړ من الحی د ژوندینا و من یدبر الامر او څوک کوي تدبیر د کارونو د دلایل دلایل ولکه ته وای الله نشته دی ته وای دا الله وحدانیت نه منم کنه دا اسمان چا پیدا کړی دی ها دا دا دغه رزق څوک درکې د اسمان نه دا څوک چې کوم د ستاره دی اوریدو د لیدو د قوت مخ اختیار لري دا څوک چې مړي د ژوندۍ نه ژوندۍ د مړي نه راو باسي دا څوک د تدبیر د دې مهمو کارونو کوي نو پدې څه وایي د صریحي خبره کوي صریحي ښا فسيقولون الله نظر رتی وای الله کوي پوه بس د د سو کې اعتراف یو کو په خلی باندې یو کو نو په خلی اعتراف کوي ته موږ صریحي وایو ها دا رنګ سورته مؤمنون تلال شي اتلسم سپاره ته آیت نمبر 84 راو باسي سورته مؤمنون اتلسم سپاره آیت نمبر 84 هغه کوم دا سه صریحي دلیل ده پیدا مو کړو قل ورته وای لمن الارض د چا په اختیار کې د زمکا ومن او هغه څوک فيها چې په دې زمکا کې اوسيږي ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیدونکي نو فسيقولون الله سيقولون ها سيقولون لله نو ذره چې دوی به وای په اختیار د الله کې دي په اختیار د الله کې دي اعتراف وکړو کنه دغه رنګ په دې په 86 کې وای قل من رب السماوات السبع وای ورته سوک ته رب د اسمانونو وو ورب العرش العظیم او رب د لوی عرش ها والارض ورب العرش العظیم فس نبیا سيقولون لله دوی بوی دا الله په اختیار کې الله مالک دی دا اختیار دغه شو کنه اعتراف شو خاص صریحي اعتراف شو صریحي په جبه په خلی ها کله به اعتراف کو سکوتی به سکوتی دی غلی شو دی غږ نه کوي وای چې ولې که غږ نو کو په ما د باندې د دې داور باندې ثابتېږي نو د زده غلی شي د زده څه شي غلی شي اعترافي وي خو سکوتی وي اي کوم دا شان سوالونه وي په دلایلو کې لکه سوره انعام راواړه وا و مسی پارا دولسم آیات وګوره پیدا مو ان شاء الله قل ورته وای لمن اه اه دا قرآن شریف قل ورته وای لمن ما فی السماوات والارض د چا په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په زمو کې دی نو دای خو غلی شو دای غږ نه کوي نو چې دای غږ نه کوي ته ورته وایې هغه غږ خو نه کوي قول ورته وایې لله د الله په اختیار کې دوی څه نه وي ښه خو تی ورته وایې د الله په اختیار کې غږ نه شي ځان دې غلی کړی دی پوه شو که نه خبره کوه قل لله كتب على نفسه الرحمه دا بیا دغه دی ښه استشهاد پوره شو دغه رنګي ورپسې لاړ شه رستل آیت نمبر 40 وګوره 40 ها پیدا مو کو قل ورته وایا ارایتکم آیا تاسو فکر کړی دی ان اتاکم عذاب الله که چرته راشي تاسو ته عذاب د الله دنیوي او اتتکم الساعه یا ته قیامت راشي نو غیر الله تدعون بیا بغیر د الله نه تاسو مدد غواړی په لری کولو دغه عذاب کې ان کنتم صادقین که چری تاسو رښتونی او د غیر الله نه مدد غواړي نو دې غلې دې شونډه کې راچولې دې غږ نه کوي خبره ورته دي نو بس وته وایا بل ایاه تدعون بلکې خاص هم دغه الله نه بیا مدد غواړي بیا په بل چانه نه غواړي پوه شو کنه دغه نو دا شو خجی دغه رنگي سورت یونس سلور دیر شمایات راو باسی چونتیس نمبر آیات خا یولسم سپارا آیت نمبر 34 کا کلام کو قل ورته وایا هل من شرکائکم آیا شته تاسو شریکانو نه منغسو یبدا الخلقات ابتداء پیدا کی مخلوق ثم یعیده بیا دوباره پیدا کی نو دوی غږ نه کوي نو قل ورته ته وایه دی خو غږ نه کوي نو قل ته ورته وایه الله یبدا الخلق ثم يعيده الله ابتداء پیدا کوي مخلوق بیا را واپس کوي فانا توفقون نو کوم کو اړه ولې شي تاسو د توحید نه ولې مو پرې خله دا خبره بس تاسو شریکانو کې څوک سم شي کوله دی غږ نه کوي خیال مده کنه دلیل پیش کی مې ابدا الخلق خلق دا ټول نظام یا دی آفاقی نفسیار ته پکې راغل کنه خو لیکن دای غږ نه کړي ځان غلې کړي دغه رنګ صورتي نمل راو باسي نمل نو لسمه سی پارا ختم شي شلم شروع شي شلم سر راو باسي د 60 نواله تر 64 حیات پورې خدغه والا دی د پړق والا دی پړق مطلب چمک دم خبر اورته دی کنه ما کان لکم ان تنبتو نشته لستاسو اختیار چې تاسو رازرغونه کوي شجرها ونه دا غباغ ا الہم مع الله آیا شته د خدای غیر د الله سره بل آیا د الله سره بل څوک پیدا کوونکې شته دی اله مع الله نو آیا شته دغه پیدا کوونکې غیر د الله سره بل څوک غږ نه کوي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی نه پوهیږي الله وای پرېګ دی اما یجیب المستر بل دلیل ګورا آیا هغه څوک چې جواب ورکړي قبلې دعا د مستر مجبور سړي اذا دعاه چې کله تیغه مدد غواړي و یکشف السوء او لری کوي تکلیف و یجعلکم او جوړي تاسو خلفاء الارض وارثان د زمکه ا اله مع الله دلایل چوي بیا تاسو کوي آیا شتل دغه کارونو کون کې د الله سره بل څوک نغاګ نه کوي قليلا ما تذكرون نسيت قليلا ما لغون د تاسو تذكرون نسيت اخلي ډیر نه لای کوي شو امن یهدیکم فی ظلمات البر بلدری آیا هغه څوک چې تاسو ته لار خی په تیارو د وچکی ول بحر په تیارو د سمندر کې ومن هغه څوک یورسل الرياح چرالی کی بادونه بشرن زیر ورکون کې بین یدی رحمته مخکې د رحمت خپل نه باران نه باران نه مخکې هواګان را لیږي ا الہ مع الله آیا شته د دې کارونو کوونکې د الله سره بل څوک شریک دی غږ نه کوي نو تعالی الله عما یشرکون لوی دی الله دا غسنه چې دیو سره شریکي اما یبدا الخلق بل دلیل آیا هغه څوک چې اول پیدا کوي مخلوق ثم یعیده بیا دوباره پیدا کوي ومن او هغه څوک یرزقکم چې روزي درکې تاسو ته من السماء د اسمان نو الارض د زمکنا الہ مع الله آیا شته دغه کارون کوونکې د الله سره بل څوک دی غږ نه کوي نو چې نه کین قل ورته وای هاتو برهانکم راوړ یو دلیل قطعی تاسو ان کنتم صادقین په شرک باندې کچر یی تاسو رښتونی پر خپل داوا کې رښتا وسره بل ما په دلایل پیش کول تاسو پیش کوي کنه په سړی غږ نه کوي ښا دې تسوی دلایل عقلیه ها اعترافیه سکوتیه پوه شي په کنه آسان دي کنه ګران خو نه دي نو دلایل عقلیه اول دوه قسم شو محضه او اعترافیه بیا محضه په درې قسمه شو دوه قسمه شو نفسي او آفاقي آفاقي بیا درې قسمه شو علوي سفلي وسطي صحیح شو کنه او اعترافي بیا دوه قسمه شو صریحي او سکوتي دمو کوي کنه دا تر دې قران کې دا برازي خطا ته بدلایل پیش کړي دغه رنګ دلیل نقلی کله قران ته دلایل نقلیه پیش کړي دلیل نقلی به څنګه وي دلیل نقلی دوی ته ویل کېږي چې استدلال کی تا تا په نقل سره کله د یو عزتمن سړی نه یو عزتمن سړی د دې معنی تیم مانم کنه پوه شو دې مانم تیم معنی ارسو کی کنه الک فلانی دا ویل خبر اورته کنه غل ته چاته وځ بوروي کوي ویل خبر اورته دې کنه دا خبر هغه کړی دا نو دا دلیل نقلی دی ښا دا دلیل نقلی دی دا رنګي کله د کتاب نه یو کتاب مو ته دلیل پیش کړي چې وردا کتاب دا ویل پلانې کتاب خو معنی کنه پوه شو پلانې قران کې راغلی بل کتاب کې دا دلیل سی نقلی خو قران خو بیا کړل چې دلیل نقلی پیش کړي د کتاب نه مخکینو کتابونه نه پیش کړي صحیح شو چې په هغه کتاب یا په هغه سړی باندې د سړی د باطل ګمان نه راځي د باطل ګمان په لا نه راځي صحیح شو اوس دا خبره چې دلیل نقلی د چانه نقل کیږي لشپګو قسم خلقو دلیل نقلی نقل کیږي ها دې ته په اعتبار د منقول انو سره وې دا شپږ قسم بیا داس جوړیږي دلیل نقلی په خپل یو قسم دی خو شپږ قسم خلقو نه نقل کیږي د شپږ قسم مخلوق نه سکیږي نقل کیږي مخلوق نه یا غیر مخلوق کو شپږ دغه نه نقل کیږي کله نقلی به پخوانو پیغمبرانو نه دلیل نقلی پیش کړي د پخوانو پیغمبرانو نه دا غوي اقوال لوري دا غوي احوال لوري خو شو کنه انو دا ورته پیش کی چې ګوره پیغ ابراهیم علیه السلام خو مانی هغه منو ګوره هغه دا وی ته دا خبر وړي نه مانی اسماعیل علیه السلام ویلو دا ورته ذکر کړي لکه په علم غیب باندې دلیل سورته مائده را واړوي یو سل نه هم آیات نه 109 یوم یجمع الله الرسل الله رته یعلم الغیب یو الله دی ولی دا پیغمبران به وی دا خبر پیغمبران کوي یوم یجمع الله الرسل فاورت بان چې الله براجمه کې پیغمبران فیقول ورته وی ماذا اجبتم تاسو ته جواب درکړل شوی نو قالوا غوی وی لا علم لنا مونږ ته علم نشته دی انک انت علام الغیوب یقینا ته پوهه په پټو سيزونو باندې الله تعالی علم غیب دې مونږ ته نشته دی صحیح شو او معنا مې تکل چې دا کم د کم ماده او د کم یو خدای چې موجودو هغه ټیم کې خدای ته پته وا خو لیکن ابن جوزی وای ما احدثو بعد وفاتنا مونږ ته پته نشته چې مونږ د وفات نه پس دوی څه کوي پوه شئ دا هغه وای مراد دی دغه رنګي دلیل نقلی چې کوم د سورته ابراهیم راواړوي په توحید باندې دلیل نقلی ښا لسم او نوال تر ساس دیار لسم سپارا د سورت ابراهیم د آیت نمبر 10 نا تر آیت نمبر 14 پورې د ټول پیغمبران نه قالت رسلهم ګوره دا پیغمبران وای دا خبره کړې و او وی رسولانو د دوی نو قالو دوی ته انکار وکړ وی ان انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر زمون غوندې سړی یی تريدون تاسو اراده لري ان تاسو دون ته تاسو بن کئ مونږه عما دا سنکان یعبد اباؤنا چې عبادت کو پلارانو زمونږه فاتونا نو راوړی مونږ ته سلطان مبین واضح دلیل دغه تاسو ګورئ قالت رسولهم دا قالت رسولهم چې وای دا دلیل نقلی پیش کړي چې ګور په خوانو رسولانو ټولو دغه خبره کړې و صحیح شو کنه خدا بهر حال دا بیا نور دغه دی دغه په سراشه سوره نحل کې وګوره ټول انبیاء علیهم السلام نه دلیل پیش کړي سوره نحل وګوره سوار لسمه سپاره کې آیت نمبر 36 راو باسي صحیح شو د شرک په عبادت پر رد کې او د توحید په عبادت دا ټول پیغمبرانو او رسول دا دا تاسو اصل کې دا څه وایي کنه چې وو توحید په عبادت دا دعوت دا ثابت دی ښا څه دلیل دی ټول پیغمبرانو دا خبره کړې نقلی دلیل شو ولقد بعثنا في كل امه رسولا مونږ را لېږلو په ټول امتونو کې رسولان ان اعبدوا الله چې بندگی خاص کوي الله لره وجتن بو طاغوت او ځان بچ کوي د طاغوت نه د معبود باطل نه ځان بچ کوي وګوره ټول پیغمبرانو دا په دلیل نقلی شو تاسو پوه شئ کنه د دلیل نقلی طرف باندې اجمالی دي اجمالی هغه دي چې ټول پیغمبران نه په یو ځای باندې نقل کوي یا سورته انبیاء راو باسی نوې نمبر آیات فاستجبنا له موږ قبول کړو د دعا او وهب د زکریا علی السلام او وهبنا له یحیی او ور وکړو ته یحیی علی السلام واصلحنا له زوجا او صالح هم کړ د عربي بيدي صالح مطلب دا دی چې د بچو راوړو جوګه مکړه صحیح شو کنه د بچو راوړو جوګه شو هغه شانډه ومخکي الله پاک دا کار وکړ اوس ورپسې وګورئ د د وای شرک په دعا باندې کې الله په دعا به یو د الله نه غواړي ولی دا مخکې چې سوره پیغمبران تیر شو دوی ته وګوره کنه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا یقینا دغه پیغمبران چې دوی با کو دا منډې به والی یو بل نو مخکې کېدل په کارونو د نیکو کې ويدعوننا مونږ به را بللو زمونږ نبی مدد غوښتو رغبن پر رغبت سره ورهبن او په یری سره رغبت ته چې الله باندې امید د دعا قبول کړي او یری دوه چې څنګه چې الله یې رد کړي دا یې دلیل پیش کړي یوازې دعا بر چانه غواړي الله نه ولې ټول پیغمبرانو یوازې د الله نه دعا وکړه دعوه هغه شو دلیل دا شو دلیل نقلی شو خیال مو کو دا اجمالی دلایل دي تفسیری دلایل د تکل ذکر کړي نو تفسیری دلایلو کې به تاسو ګورئ د انبیاء علیهم السلام د سورته اعراف د سورته هود د سورته مریم د سورته مؤمنون د سورته شعراء د سورته نمل د سورته عنکبوت د سورته صافات د سورته نوح ته نو دا د ډیرو انبیاء علیهم السلام نه دغه را نقل کوي خو ټول انبیاء چې هغه نه په توحید کې نقل کوي اته پیغمبران بنیادی تفصیلا دا غي نقل کوي یو مثال وګورئ بس ته بیا نور تاسو ته مخکې ویل دی هغه تاسو ته معلومیږي ان شاء الله تعالی لکه سورته اعراف کې 59 نمبر آیات یو کم شپې تر او باسي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله دا مو کته یقینا موږ نوح علی السلام را لګي خپل قوم ته نو خپل قوم ته وی بندگی خاص ته الله لرم علیکم من اله غیر دا تا ته وی وو د غیر الله بندگی مکو د یو الله بندگی کولی نوح علی السلام دا دعوت چلو پوښوي هود علی السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام دا ټول بیا دی پسې خیال وکړي یو ورځ می تراړو ټول پسې وای اعبد الله اعبد الله اعبد الله بس هغه ټول دي هغه دلایل نقلیه دي خو په تر دې تاسو کوی چې دلیل نقلی مو د پیغمبر نه کړ دلیل نقلی هغه مو پیدند هغه مو او پیدند ښا اوس قران کریم کې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کسی بیانېږي کسی بیانېږي هغه د سره لپاره بیانې نو فقط دانی چې بس تار ځای کې مونږ ته دلیل نقلی دی خبر ورته دی کنه تیار ځای کې مونږ ته دلیل نقلی دی دا به کله په یو مقصد د پاره کله به د بل مقصد د پاره مجموعه چې د انبیاء علیهم السلام کیسې راغلي دي یو پکې دا چې دلیل نقلی په توحید باندې خو نه مقاصد دي پکې سو مقاصد پکې د انبیاء علیهم السلام په قصو کې نه مقاصد دي سو مقاصد دي بنیادی نه کله یوی کله بلی کله بلی کله د انبیاء علیهم الصلاه والسلام په قصه کې مقصود تخویف وی دا دلیل په تخویف باندې څه شی وی تخویف دم کی ورکی دم کی دم کی داوی چې مطلب دا دی چې هغه تاسو وایي چې د دې قوم ته دعوت ورکو قوم نه منلو نو چل وسره الله وکړو نو تم واور غوري خبر اورته دې کنه نو دا دمکی دا د دمکی د پار راوړي دا سړي چې هغه دا کې لکه د نوح علی السلام قصه په یو دا کې خالص د دمکی د پار دا ډیرو ځایونو کې توحید د پار دا خو صورت یونس تاسو راو باسي پای کې خالص دمکی د پار دا حتی خو یې داراول دي 71 نمبر آیات یو لسمه سپاره کې صورت نوح دا صورت یونس دغه ځکه به دا نه وای چې لکه دا دلیل دغه دلیل نقلی دی دلیل نقلی نه دلته کې دا تقریب ته دمکی ور پیدا تا پوه په توحید باندې دلیل نقلی مګر دا وتلو علیهم قل ولا په دی باندې نبأ نوح صحیح شو کنه دا صحیح راځته ولولا په دوی باندې قصه د نوح علی السلام اذ قال لقومه کله چې خپل قوم ته ویا قومي اے قوم زما ان کان کبر علیکم مقامی کچرتا ګران وی پتا سو باندې ودریدل زما د دعوت چې دا دعوت ته ودرې کم تاسو ته دا باندې غوسه درځي وتذکری بیاات الله او په نصیحت زما په تاسو باندې ګرانی پایاتونه د الله تعالی ته تاسو نصیحت در کوم نو فعل الله توکلت یاد ساتي چې په الله ما ځان سپارلې ګورم نر سړی دی ښا په خبر ورته دی پیغمبر دی نو څه وته وی فاجمعوا شرکاءکم هغه خپل شریکانو مراجمه کوي فاجمعوا امرکم نو څه کوي مضبوط کوي کار خپل وشرکاکم شریکانم ځان سره راجمه کوي ثم لا یکن امرکم علیکم غمه بیا دې نه کار تاسو په تاسو باندې پټ هغه چې کم منسوبه ماته جوړ کړی پوشیده پوشیده پټه پټه م جوړوي بلکې ښکار راځي ثم قدو الیا بیا فیصله کوي ماته ولا تنذرون او ماته چې یو سکند مهلت را نه کوي هیڅ پروا مې نشته چې څه کوي وی کوي دی وی تمون ته مطلب بیانې روپۍ د مقصد دی هغه ته وی فان تولیتم کمخ مو واړو د مال دی بیان نه نو یو وری چې فما سالتکم من اجر ز سمزدوری نه غواړم ان اجر نه د مزدوری زما الا علی الله مگر په الله باندې دا امر ته ماته امر کړی شوی دی ان اكون من المسلمین چې شم زه د تابعدار د الله نه خوښ وي زه موحد شم زه مسلمان شم نو اوس دې کې نور توحید نور داغه هغه صرف قوم سره جګړه ذکر کړه په دې کې دلیل داسې واضح حرام نه دی بلکې صرف سوی فکل ذبوه نو دوی دروغ جنو غنه د نوح علی السلام نو فنجیناه مونږ دې بچ کړو ومن اواغه سوک معه چې د ملګریو دا دا کیسه څه لپاره راوړه دا د دې لپاره چې سو کوم تکذیب بیا آیات الله کې فان سور ګوري دي ته خبر ورته دي ګوري دي ګوره بیا پرې دمه نه دا شانتي غر کوم دا نو دا دا ذکر کوي اوس دغه شان کله دا قصه د پیغمبر براوړي خودی کې مقصود سوي هغه کې مقصود چې کوم دنو هغه تثبیت وی تشجیب وی چې تا ته بهادری درکې چې ګور دی پیغمبر د سن نر دعوت چلول تم دغه شان خبر اور کې دي کنه دا څه شان لکه سورته هود کې دا مقصد بیانې مقصد دا بیانې سورته هود 120 آیات وګورئ ښا یو سل شلم دولسمه سپاره ښا دولسمه 120 پیدا مکو وکلا نقص علیک او دا ټول چې کوم دي دا مونږه کیسه بیانو پتا باندې منم با الرسول د خبرونو د رسولانو نه ما اغه مثبت به فؤادک چې مونږ مضبوطو پاغي باندې زړستا خیال دې کنه مونږ ستا زړه پاغي مضبوطو وجاءک فی هذه الحق او راغ تا ته پدې کې حق او رښتیا او موعظه وعظ دی او ذکر للمؤمنین او نصیحت لپاره د مؤمنانو نو دایره تدبیر لپاره د موسی علی السلام قصه بار بار ذکر کړي سورت طه کی شعراء کی او قصص کی مدک مقصود دی موسی علیہ السلام قصال ته سورت طه کی ذکر کئ یا په سورت قصص کې ذکر کئ نو تاسو وایي چې مضبوط چکلک شه ځکه هغه فرعون ته ولا پوښ کنه نو دا باندې چې دغه ځای کو چې دلیل نقلی په توحید باندې هر ځای کې ودا لار نه استعمال ها صحیح شو دا او ځکه دا قصې بار بار راوړي کړي یو مقصد کله بل مقصد کله یو مقصد کله بل مقصد کله به تسلی وي په دغه کې کله به تسلی وي په قصه کې مقصود به ښا تسلی تسلی په نجات ته مؤمنانو ته خیر دی الله به ساتي الله پر خپکیګه مخه الله سورته شعرا راو باسي نلسمه سپارخه سورته شعرا په نلسمه سپارخه خیال مو ده د نوح علی السلام قصه ال تک ذکر کی چې ذکر کی نو بیا سوی فانجیناه خیال مو ده فانجیناه نو مونږه بچ کړه نوح علی السلام ومن غسوک معه چې رد سره فل فلک المشحون فغ بیړی ډکه کی دوی مو بچ کړل ثم غرقنا بعد الباقین غنو کوم پس غرق کړل صحیح شو نو دا کله کله دا نجات بچ کول د پا نو تا تسلی درکې چې خپکیګه متا با الله د دشمن نه ساتي ښا کله به کیسه د پیغمبر کې دا مقصد پوښی پلا کله به واقعې د پیغمبر ذکر کی او هغه برته دا خی چې ولکه دا پیغمبرانو څخه خدایان نه کله خو داغه دعوت ته کنه کله داغه حالت ته دای په خپل په سلامتیا کې الله ته محتاج دي بس په خپل په سلامتیا کې الله ته محتاج دي لکه سورته نمل راو باسي سورته نمل نلسم سپارا آیت نمبر 53 وانجینا الذين امنوا او بچکل مونږه خلق چې ایمان راوړو وکانو یتقون او هغه چې تقوا یې کوله مونږ بچکل مونږ خو شو کنه بل چاندي دا څه پسې وګورئ 57 کې 57 کې وګورئ پسې پیدا مو فان جیناه مون بچ کدا لوط علیہ السلام واهله قرنی د الا امراته مگر نه خدر دو قدرنا چې مون مقرر کړو من الغابرین درست پات کیدون کنه په عذاب کې نو دا مون بچ کړ مون ته محتاج دي الله وای ما ته محتاج دي نو چې دا وای نو که خیال مو کړی ورپسې آیت نمبر 59 کې سو وای قل الحمدلله وای چې صفات د خدای ګره خاص الله لره دي خنه دا پیغمبران څنګه دي والک هغه په سلامتیا کې الله ته محتاج دي وسلام علی عباده الذین اصطفى او سلامتیا د الله د طرف نه پاغه بندګان باندې چې الله غوړه کړی دي دا الله غوړه بندګان په سلامتیا کې په بچ کېدو کې په نجات کې چاته محتاج الله ته محتاج نو الله خیر الله بهتر دی اما یشرکون یا غسوک چې دوی وسره شریکای پوچې کنه دا طرز خاکله قران کریم کې با د پیغمبر په قصه کې بکله دا مقصد دی کله بر ته پیغمبر قصه دی د پاره ذکر کی چې لکه دا پیغمبر ته غره علم غیب نشته دی د دې لپاره به صرف ذکر کړي لکه سورته هود راواړوي سورته هود ولقد جاءت او یقینا موږ را لګلو رسولنا رسولان زمونږ ابراهیم ابراهیم علی السلام ته بالبشرا فزیر باندې نو قالو دی سلاما سلمنا علیک سلاما موږ پتا باندې سلام وایو قال سلام او پتا سره سلام می فمال بسا نو وخت نو تیر سوی ان جاء بعید حنیز چرای وړو غسخه وسکه وتوای بوره وتوای سو وتوای حنیز ورید کړه شوی هغه وتراوړ مخه ته تکي خو اوس وته ګوره فلما را ايديهم هر کله چې ویری د لاسونه دوی لا تصل الیه نکرهم چې دوی خو دې اسکی ته نارسیږي لاسونه نه وروړي بوته نه وروړي نو او جسمنهم خيفا پټه کړل دوی نه یرا هغه بل دا کې ته بیا رستو ته بیا راخاره کی ورته وای وای چې مونږه خو شو انکم قوم منکرون یا سناشنا غو نه خلک مونږ تاسو نه وډار شو پوښوي ان منکم وجلون سورته حجر کې براشي ولی یریږي د فرشتو نه پیغمبر نشته پته هته چې فرشتي دي کنه خبر اورته دي په دې قصه کې تاسو ګورئ ملمانه راړل او ملمانه لاړل په دې کې بل څه عبرت تاسو به نخ کار کیږي دا ظاهرا دا عبرت نو پکې ډیر دي خو ظاهري چې کوم دي مطلب عبرت نو پکې نور دي چې بیا بیانوم ان شاء الله پکې بیان وکړو خو لیکن ظاهری عبرت پکې نور توحید دلیل نه دی ښا دا سره دا د توحید په علم دلیل دی خو واقع دلیل دی حالت چې ګور دا پیغمبر پوی نه شو خدما پیغمبر دما پرشتي و نه پیژن دی د دې دا وړي رسایدو کې راشي دا واقع ته ذکر کوي کله په مقصد دا دی دا رنګ پسې لوط علی السلام وګوره لوط علی السلام هم غریب دغه شانته شو دا عمدہ فرشتي لوط علی السلام ته لاړ ها اور پسې لاړ شاه 77 آیات ته آیت نمبر 77 ولما جات رسولنا هر کله چې لاړل پیغمبران زمونږه اپرشتي ملائک لوط لوط علیہ السلام تم سی بهم خفش په دوی باندې وضاق بهم ذرعا او تنگ شو بهم په دوی باندې ذرعا په اعتبار د سینې سره په اعتبار د غیږ سره په اعتبار د سینې سره زړه یې تنګ شو یا الله ملمانه ما ترارل ما د خپل ملمانه نه پیلی وقال وی هاذا یوم عصیب دا خو ډیره سخت ورځ ده ولی دا ویریدو فرشتي دي چې څوک ته سوي لې شي خو دا خو دې ګنده انسانان دي غریب دا خیال خبر ورته دي ګله دا خیال وجاءه قومه راغل ته قوم دو يراون الیه په داسې حال کې چې منډې والي دتا ومن قبل مخکې نه کان هود یعملون سیئات کې عمل کو د بدو قال او دوی یا قوم یا قوم زما هؤلاء بناتی دا زما لونه دي هن ناتهر لكم چې دا پاکي دي تاسو د پاره دا زما د قوم لونه ته دي دا په نکاح والی دغه دغه زما اولاد دي د خدای بندگان دا یا زما لونه دي دې سره نکاح وکړي خو شو کنه ولیکن دا بدکاری مکوئ فتقوا الله دوی وته وی تا ته پته ده چې نشته لري مونږ لره په دی فی بنات کې په لونو ستا کې من حق صحاجت مونږ داغي دغه نه یو پوه شو کنه مونږ داغي شوقیان نه یو مطلب دا دی و انک لتعلم یقینا تخفو ما نرید چې مونږ سره اراده ده دی خو الکان سره بدکاری کوله خنجران قال اغورته وی لو ان لی بكم قوتا ور قوت وتراغله خو پته وتشتنا وکاش کې زما قوت وی شدید یا مال پنانی ولو هغه قبیله مضبوطه تا د غریب په دغه کلی کې یک کېوالو کنه اوس وته فرشتي وي قالو دو یا لوط ایلو تعالی السلام ان رسول ربک مونږ رسولان در استایو لن یسلو الیک مونږ ته خبرې تا تم ګوت نشي ضروري خو شو کنه فاسر به اهلک به قطع من الليل نو خبر عذاب واقع صحیح شو دغه پسې ګورئ دا ذکر کړي قصه د یعقوب علی السلام ذکر کړي یعقوب علی السلام نه خپل بچي ورک دي د کنعان په کوی کې پته وته نشته صحیح شو قصه د چا ذکر کړي قصه د موسی علی السلام ذکر کړي فلما دغه سورته دغه کې نمل کې برازي پوه شو کنه انا سمن جانب التور نارا الته اور ویدو دته خو پته نه چې دا اور دی که نور دی وی قال لیا لم کسو ان یانا سنارا لعلی اتیکم منها بخبر نواتیکم بشهاب قبس لعلکم تستلون ګورم الته بسړی یا برا تلار او خی یا تاسو یو شغل راولم د اور ځان په ګرم کئ پیدا کار وکړي کلمه نه کنه دا پته وته نه چې دا خدای الله تعالی نور دی علم غیب وته نشته قصه د سليمان عليه السلام وګوره په لار باندې روان دی پوه شئ په لار باندې روان دی الته چې په لار ځي نو دغه خپل لخر را جمع کړو بیا مجموعات جوړ کړ مجموعات تقسیم کړ وی قتل وی مال یلا ارل هود هود ولکه دغه نوینم کوډیچر کو توای کسو توای مولا چر غک نوینم څه چل شوی دی مال را اغی وی دې چرته تللی دی مال یلا ار الهدهد امکان من الغایبین یا دې نشته دی که یا زنه وینم وګور په خپل اقرار کوي او بیا او امکان من الغایبین ورپسې څنګه راځي مال یلا ار الهدهد امکان من الغائبین لو عذبنه عذابا شدیدا سخت سزا وته ورکوما او لا یاتینی بسلطان مبین یا ما ته عذر کار راوړي فمکث غیر بعید مولا چرګ کرا چراغ لګ وخت پسو چراغ خلق ته خبر نه نکړي غو سره وځي برابرې دلاله دي پوه شي چې مولا چرګ کرا غي هغه هم سم دغه وکنه هغه هم پاقیده کې سم ټیټ هغه چې کې ناس هغه ته وي څه چل لې نو فقال هغه احط بما لم تحط به اول خطا دا خبر کوم چې مغیب د تنشته وی حتی ما ما راګر کړی دی په علم کې ما هغه شی لم تحد به چې تاسو پته نشته لري تا نه راګر کړی په علم کې وجئتک من سبا ان بنا با ان یقین او ما تا تراوړې له سبا خارنا یو خبر یقینی پوه دا وګوره د سليمان عليه السلام ته پته نه وتی موږ چرګ چرته تللی سليمان عليه السلام ته دا پته نه وتی بلقیس حکومت شته او کنيشته دا وګوره دا خبره وته سکړو هغه وته دا زوخه سیدا کله به دلیل نقلی ذکر کړي ا بس درل ا په یو ټاپ ودریږو ها دا په مینس کې خلک نه باندې کله به دلیل نقلی ذکر کړي په نفي د شرک په دعا باندې انبیاء علیهم السلام واقعات کې بکره مقصد دا وي چې نفي د شرک په دعا ورته دا کوي ښا چې دې کې مطلب د بل چا نه مغواړه لګا خلک دې چا نه غواړي د الله نه الله نه غواړي تاسو وګورئ سورته انبیاء راو باسي سورته انبیاء 76 وګورئ شپږو یا آیات راو باسي نوحا پیدا مکړو ونوحا او نوح علیہ السلام اذ نادا چې کله आवाज وکړ الله ته دعا یو کمن قبل مخکره دینا نو فاستجبنا له مونږ ول دعا قبول کړي وا دعا یې زمونږ نه کړي وا مونږه قبول کړي وا په نجینا نو موږ دې بچ کړو او اعلی کورنۍ دې دو من الکرب العظیم دا غلوی مصیبت نه لوی تکلیف نه غر کې دونه موږ بچ کړو ها الله وای ما بچ کړو وای سوې ما نه دعا کړې او بل چانه نو کړې نو علی السلام ما دعا قبول کړې دا رد شرک په دعا کې ښا دغه رنګه قصه د ایوب علی السلام ورپسې راځي په دې صورت کې تریستی کې وګورئ دریا تیا کې دا ټول په دې باندې دلال دال کوي پیدا مکړه و ایوب او ایوب علیہ السلام اذن اذا ربه کله چې आवाज وکړ خپل رب ته دعا وکړه وی الله انی مسنی الدور ما تر رسیدل د بیماری وانت ارحم الراحمین او ته بهترین در رحم کوونکو نه یا الله ته ما رحم وکړه فاستجبنا له نو الله وی مونږه قبول کړه فکشفنا ما به من ضرن نو لری موږ دنا غ مرض واتیناه اهله نو وګوره دعای زمانہ کړي ما قبول کړي انبیاء علیهم السلام زمانہ دعاګانې کړي انبیاء علیهم السلام زمانه دعاګانې کوي پسې لاړ شه سورۃ یونس دا دغه دی سورۃ کې 87 نمبر آیات ته لاړ شه پیدا مکو وذنون او وګراغه د مې والا یونس علی السلام اذ ذهب مغاضبا کله چې وته د خپل کلینا مغاضبا په داسې حال کې چې غوسه او قوم تا فظنن الجمان او کلن نقدر علیه چې هرگز موږ په تنګیرانو ولې په دبان دی نو چراله په تنګي مې ته خلاړو کنه چې لاړ نو فنا دا فی الظلمات نو आवाज یو کو دعا یو کړه پاغه تیارو پاغه تو تیارو کې هغه تیارې مې ته ویل دي اسو الله اله الا انت وچ نشته له بچون کړه دې تیارونا الا انت مگر ته سبحانك یا الله تفاک دې شریک فی الدعانا انی کنت من الظالمین یقینا دې يم دخلو هي سي خپل سي کمون کړه الله نفستجبنا له الله وی دعا چا قبول کړه مونږه قبول کړه مونږ نه غوښتي مونږ یې قبول کړي انبیاء علیهم السلام زمانه دعا غواړي پسې لاړ شه زکریا علیه السلام دعا کوي وزکریا او زکریا علیہ السلام اذ نادى ربه چې کله आवाज وکړ خپل رب ته وی ربي یا رب زما لا تذرنی فردا یا الله ما خو مفرق دی یک आवाज وانت خیر الوارثین او ته بهتر بهتر وارثی الله ته وارث دی ارسو خو ما خو یوازې الله مفرق نو فاستجبنا له نو موږ قبول کړ دعا رده او وهبنا له یحیی او ور مکړه ته یحیی علی السلام واصلحنا له زوجا او د بچو راوړو جوګه مکړه ته بیبی دې انهم اوس د دې ټول پیغمبرانو چې د حالات ته ذکر کړ کنه خلاصه را ذکر کړي خلاصه دار چې شریک په دعا نشته دي پیغمبرانو دا ټول دلیل نقلی شو پیغمبرانو ټول زمانه دعا وکړه شرکی شبهات خلق جوړ کی نو دا غیر لپاره بیا کله قران کریم د انبیاء علیهم السلام قصې ذکر کی جنا نه داسې نشته داسې نه لکه ها دوه دی ورته دا دوه ټکی مې صحیح شو زو د قصه دا لکه دوی وی کنه چې زکریا علیه السلام کې د اولوهیت سو زکریا علیہ السلام کی در آل عمران نو پاس د زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی د الوهیت صفات نو په عیسی علیہ السلام دی وی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یو قولدار دی سایانو کی چې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی آثار د الوهیت را نقل شو عیسی علیہ السلام صحیح شو یا بعض وی چې په عیسی علیہ السلام کې آثار د الوهیت نقل شو زکریا علیہ السلام بهر حال دا قصه کوله الله وی ودا خدای باندې دا څه وایي هنالک عیسی علیه زکریا علیه السلام خو د مریم خوارق ولیدل نو دای نه دی کړی چې آثار د اولوہیت پکې راغلي بلکې هنالک په دغه ځای کې دعا زکریا ربه دعا او زکریا علیه السلام د خپل ربنا ګوره په دکې آثار د اولوہیت په بل چاته محتاج وي نه به محتاجه دی خدا الله نه سوال کوي د بل چا نه سوال نه کوي قال وی رب هب لي اے رب زما او بخي ما ته من لدن کده خپل طرف نه ذریته نه اولاد طیبه پاک انك سميع الدعاء یقینا ته اوریدون کده دعاګانې الله ته می دعا قبول کړي د دعاګانو قبلون کې یو ته بل څوک نشته اثر د اولویت پکې چرته دغه رنګ په قصه د عیسی علی السلام ذکر کړي چې خلکو پکې شک کړي چې دا د ابن الله دی درې دیش نقطې په دې صورت کې برازي درې دیش نقطې په ذکر کړي چې عیسی علی السلام د الله بنده دی او د الله تعالی الہ هم نه دی ثالث ثلاثم نه دی او ابن الله هم نه دی دا رنګ با د قصه د داوود علیه السلام ذکر کوي قصه د سليمان علیه السلام ذکر کوي چې شبهات شرکیه د چا دي داوود علیه السلام دا کول یا سليمان علیه السلام هغه هغه به ذکر کوي خو شو کنه په صورت سبا کې باقی راشي دارنګي کله به واقع د انبیاء علیهم السلام ناخیری مقصد کله بداوی چې صدق الرسول د دې رسول صداقت په ثابت دی د دې رسول صداقت خبر اورسل ها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا غي واقع بیان کړه دی خو الته کې موجود نو نو دا قصه څنګه بیان کړه او دا د دغه دلیل دی د د رسالت دلیل دی سورۃ یوسف راو واسه دوله سم بیا چې قصه ورته ذکر کی ذکر کی کنه ټول د یوسف علی السلام قصه ختم شوه چې ختم شنه په اخر ورته وی ذالک من انباء الغیب ودا د غپټو خبرونو د عربو نه وا د عربو ته دا قصه نه معلومه نو تا ته څنګه معلومه شو نوحیه الیک مونږه وحی کو تا ته نو چې تا ته وحی وسنه تاسو شوي پیغمبر شو رسول شو خبر اورته کوم د الله صادق رسول شوی نو د انبیاء علیهم السلام په واقعاتو کې نه مقاصد کله تخویفا ذکر کوي کله تشجیعا ذکر کوي کله تسلیتا ذکر کوي کله د انبیاء علیهم السلام احتیاج کې ثابتې کله چې کوم دنه په نفي د علم غیب باندې کله په نفي د شرک په دعا باندې کله د رد شبهات او شرک شرکیو د پاره او کله د اثبات د صفات رسول صحیح شو